الله الرحمن الرحیم د نون ساکن او د تنوین احکامات هغه شروع تقریبا اقلاب متعلق او د ادغام متعلق خبرې شوې وي د لکتیس کارو ده سلور احکامات د نون ساکنو د تنوین دویم یو حکم اوسې پکې اوسې مزه وکړه ادغام اظهار اخفاء او اقلاب اوس ما دا په دې کې ما تفصیل کوم زو درول ها کچالي کلی راته وای لا بغنة اللزم معناه صدا مطلب دا لا بغنة اللزم داره چې په لام او برا کې تاسو ادغام وکړي چې د غنی سره نوي بلکې بغیر د غنی نوي یعنی ادغام کامل وي او چونګې دا معنی ګرانه ده چې لا به غنه لازم سم هم دغه معنی شو او د دې پوره وضاحت د لا بغنة اللذم هغه ما مخکې درسونو کې کړه تیر کال بیا وګورئ ځکه چې تاسو ما ته ونه ویل خبره کم ځای نه شروع ده او کم ځای ختمه باب المدات نو وګد وضاحت تاسو د وجه پاتې شو چې هغه ځای نه معلوم تاسو ته د مدونو بیان قال الناظم رحمه الله تعالى والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمتي يا أن جمع بكلمتي وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا معنا د دې کلماتو دا د لفظي والمد لازم وواجب اتى مد لازم امرازي او واجب امرازي مد لازم مد واجب نو په دې کې ته څه کې طریق المصباح کې قصر کې شاطبی په طریق باندې توسط کې لفظي معنا واورینو فلازم نو بس مد لازم دا هغه دی ان جاء بعد حرف مد ساکن حالین کچرته د حرف مد نه پس راشي داسې سکون راشي چې په دواړو حالتونو کې ساکن وي اے په حالت د وقف کې او په حالت د وصل کې د سکون اصلي وي مد لازم څه ته وایي چې د حرف مد نه بس سکون اصلي راشي ان جاء بعد حرف مد ساکن حالین حدیث چل بکو چې مد لازم تاسو په مدونو ډوبوي غینا ستاسو د وجه نه به زه را روان کار لمې دا اراده ده چې دا لفظي قاعده به زه په دې طالبانو باندې یو لشل رزه کې اول یادوم ادا نه یادوم به بجا قواعد در در مختصر یاد کی چې بیا تل کې ادا کې مسله نه یو کال نه بل کال لسکی سوچونه کیږي نو نوې ایجاد روزي کنه ته خبر چې ته بر روان کړل سي ایجاد کې الکه مد لازم څه ته وای حرف مد نه پس سکون اصلي رالو سکون اصلي څه ته وای چې ساکن حالین وي ام وصلا ساکني ام وقفا ساکن سچل بکاو دي کې وبالطول یومد په طول سره بد دي مد کې دي شي او مد واجب څه ته ویل کیږي ان جاء قبل حمزه دی که د حمزه نه مخکرالو ان جاء کچرترالو حرف مد قبل حمزه دی مخکې د حمزه نه متصلا په یو کلمه کې متصل معنا درته ورستو کوي متصلا متصل څه مطلب متصل ان جمعا بکلمتي دا چې په یو کلمه کې دواړه راجم شي حرف مد او حمزه په یو کلمه کې د دې توي مد متصل واجب ورته ویل کېږي مقدار توسط ته تاسو پای کې توسط کوي وجائز او مد جائز ته ویل کېږي اذا اتا منفصلا کله چې راشي حرف مد د حمزه نه جدا چې تمد جایز وای حرف مد یو کلمه کې ده او حمزه په بل کلمه کې ده مثال به څنګه بما انزل بما ځان ته کلمه ده انزل ځان ته کلمه ده او عرب السكون وقفا مسجلا او عرب السكون وقفا مسجلا یا سکون عارضی راشی وقفا مسجلا اغا سکون چې د وقف د وجه راغلی دغه سکون په داسې حالت کې راشي چې بغیر د قید نه او عامي صحیح شو دا د دې لفظي ترجمه شو ما دا تاسو ته په قاعده کې چې ما په کوم ترتیب ذکر کړی نو ان شاء الله غو ترتیب تاسو ته فائدہ مند او لګرانم دی مد چې کم دی د او پوره وضاحت نکوم ځکه خورو د وضاحت ته په قاعده کې کو دلته هغه خبرې کو چې تاسو ته به بس دومره شي کار آسان شي ګور یو مد اصلي دی بل مد فرعي دی ابتداءً مد اصلي دي ته ویل کیږي ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب مد اصلي دي ته وایي چې سبب ته محتاج نه اسباب د مد سودي یا دوا حمزه سکون شد چې سبب ته محتاج دي مدي اصلي سبب ته محتاج چې مدي فرعي شو دا غي لسق سام دي سرازي د قصر په کلام د عربی کې دوه معنا غاني یو معنا دا د یو الف مد کا دویمه معنا د قصر دا د سر مد کا وما مد اډو کواما ضد الطول له وهو عدم الزياده على الطبيعي مد طبيعينا زيادت مکا اصطلاحا د قصر دغه دوه معنا غاني چې یا اثبات المد کی ایاډ مد اون کی بالکل ډون کی مد البدل او دا نور مدونه دا بدر طبيعه پس کې راځي په قاعده کې راځي خو دلته چې ناظم صاحب په دې باب کې ذکر کړی او اوره د باب المدات چې وی کنه باب المدات نو په دې عنوان کې د دینا مطلقاً د مد قسمونه نه دي مراد بلکې د صرف د مد فرعي خبره کوي مطلقاً د مد دوه قسمونه دي اصلي فرعي دا دې چې وی باب المدات د صرف مد فرعي ذکر کوي چونکه اختصار نه کار اخلي نو مدي اصلي ته لرکو بس هغه اسه مر سره پیجني د مدي فرعي بیان ورته وکړه خګورا انتهایی مختصر ابیات ابن الجزری سے ذکر کړي خو په دې کې کمال کړی ټولي ضروري خبرې ذکر کړې دي د مد اقسام ذکر کړي دا غي تعریفونه دا غي وجوه مقدار مد بسمره کې طول بکې ک توسط بکې ک قصر بکې ک دواړه جایز دي په اول شعر کې اجمالي قسمونه بیان کړل چې د مد څو قسمونه دي درې او په باقی دریو شعرونو کې په ترتیب باندې داغي تعریفونه او داغي حکمونه ذکر کړل نو په اول شعر کې وي مد لازم می واجب می جایز می او بیا یوي والمد لازم واجب اتا لازم راغله واجب راغله دي اتا یې ځکوي چې مطلب دا دی چې هر یو د مشایخونه په سند سره مونږ تر رسیدلې دي لازم او واجب او د جائز باره کې سووي چې په دې کې قصر او مد دواړه ثابت دي دواړه خبرې په کې ثابت دي دینه دا خبره راوته چې مد لازم او مد واجب کې صرف مد ده قصر پکې نشته قصر صرف په مد منفصل جائز کې ده یا حمزه حرف لین نه بعد رااله نو بیا د دې په اثر کې اختلاف دی سو کوئی اثر کوي او سو کوئی نه کوي هه حمزه مخکې د حرف مد رسو یا حمزه مد البدل وای تاسو ته براشي امانا ایمانا اوتو نو دې کې موږ قصر کو او ورش پکې بیا درې وجه کوي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ شَيْءٍ او سوءت او بیا پکې ورس کوي ورس پکې توسط او طول کوي ها دې ذکر وای والمد لازم او واجب نو تعمد لازم هم راغله دي واجب هم راغله دي دلته سوال دی چې ناظم صاحب دلته د مد ذکر کول نو اول د قصر ذکر کول پکارو ځکه اول قصر د بیا سری مد دی قصر معنا یا یو الف مد یا لمد نکول نو دا ډول اول د مد ذکر کو جواب دا ده دا مقصود به ذکر ده نو د دې وجه نه د سوکو د دې تذکره اولو کا او مصری رحم الله ذکر کړی دی چې اذ لا فائده فی ذکر حکم القصر ف فروج عن الحد المنح الفکریه کې وای وای دا مصری صاحب چې ذکر کړی دي چې دا قصر ذکر ذکر نکو چې دې کې څه فائدہ نه و نو دا یې سي وشته ها مولا علی القاری سوی فخروج عن الحد دا یې څه کړی د حد نه تجاوز کړی نو حد نه تجاوز کې سي مد الحجز هم ورته ویل کیږي اے ما ته وګوره په مد لازم کې اجتماع د ساکنین راغلي سره راغلي دا اوس مثلا ته الان آک الف ته او ورپسې لام دی الف هم ساکن دی لام هم ساکن دی ولضالین کې الف هم ساکن دی لام هم نو اجتماع د ساکنینو راغلی دا نو بیا دا څنګه جایز شو دا وای ځکه جایز شو چې دا منځ کې مد ده نو ته به ویګنې اجتماع د ساکنینو نشته دام ساکن ده دام ساکن ده منځ کې مد ده نو ساکن جمع شو چې منځ کې مدي ساکن جمع شو نه دي جمع شوی ساکنین کنه ځکه منځ کې څه ده حرف مد ده نو دې ته مد العدل ځکه وای چې دا مد نه د عدل په معنا د برابروالي سره راځي دا مد برابر د د حرکت دا داسې د لکه د دوو ساکنینو په منځ کې حرکت راغلی نو اجتماع د ساکنینو را نه لا نو چې را نه لا نو دلته اجتماع ساکنینو شته نو ځکه جایز ده په دې بم لا څوک پوي ها څوک چې په دې دله وروس نحیان وی وی جلست جلسه القاری نحیان چې کله مثال ورکړي کنه د مفعول مطلق چې د هيئت د بار راغلي او جلست جلسه القاری ځکه نه تم پشان د ناس ته قاری تو ورکنه کدا قاری دا چې کینې نو موږ په خوانه قاریانو که به پوه شوې ښه ګنې پوه خو نه کنه دا هم ډېر شعر چې پوه به نه فلازم رنجا بعد حرف مد دا حرف مد نه دی دا پاسل کې دی ان جاء بعد حرف مد مد دال باندې شد دی خدل ته مخفف شوی دی د وجه د وزن د شعر نه مولا علی القاری سے ذکر کړی وزن خو برابرې کنه وبالطول یومک طول څه شه د درې الفات دي اختلاف د پکې په اعتبار د مد اصلي کې ما او بدونی هي درې الفا مد اصلي ده آیا دا درې الفا مد لازم ده او یو الف مد اصلي ده نو آیا دا الف د مد اصلي به ورته حسابيږي کنه به حسابيږي نو که حسابيږي خو سلور علی به مات شو کنه حسابيږي درې علی به په دې کې اختلاف دی یا حساب دی یا نه دی حساب مولا علی القاری ته به اختلاف دی پکې مونږ نه حساب وګو درې علی به مات صحیح ده وواجب ان جاء قبل حمزتي ما د واجب ته چا حمزه نه مخکې سراشي حرف مد راشي په یو کلمه کې بیا وای وای مال خلک ساده وای وینا هغه کتاب راوړو بیا شرح درشه لنډ کس ورپاسې کنه هدایت ال او زر سره هدایت خان دي تی خان دي دواړه یو ځای شوی یي او تا باندې ضرب نوم نه دی خود له شوی په دې خود له شوی نور یو شی ها په توا او حال یو بل نه جدا یي یو ناحق یو بل ناطقی ها د دستاو د کس مال مخامخ خان دي بیا نو المنح الفکری کے ملا علی القاری صاحب وای واما ما نقله ابو شامه من جواز قصر المتصل نقلا عن الهذلي فمردود بما صرح به الناظم في النشر حيث قال وهذا شيء لم يقله الهذلي ولا ذكره العراقي إنما ذكر العراقي التفاوت فيها في مده فقط ثم قال الناظم وقد تتبعته فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة بل رأيت النص بمده عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود قال آه، كان يقرئ رجلا فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين آیا په مد متصل کې قصر جائز ده کنه مد متصل دی لوي چې حرف مد نه پس حمزه په یو کلمه کې راغلي لکه جاء جیء سیء سوء آیا دې کې قصر جائز دی یو الف مد نو مولا علي القاری ته وای وای ابو شامه صاحب نه کوم خبر راغلو چې یو قصر جایز دی او د امام حزلی نه ذکر دا خبر وای مردوده ده ابن الجزری په النشر کې ذکر کړی وای دا اسی وهم د چې امام حزلی ویل دي چې په دې کې قصرم کیږي هغه د قصر خبره نه کړي نه عراقي کړي دا بلکې عراقي صرف تفاوت ذکر کړي په دې مت کې چې بدی قیمت څومره دی بیا ناظم سی وای وای ما ډیر تلاش کو خو نه مې په قرات صحیحه کې وکتل نه په قرات شاذه کې او نه مې چرته نسو کتل الله د پیغمبرنا چې باغی کې دا راغلی چې او بدی کې دي قصرم جایز شي قصر پکې نشته مده مت قاریان کوي ها قالوا انؤمن كما امن السفهاء دا د مت ها تراویح قاری قالو انؤمنو کما امن الصفحه دا څه سره اخیری ماده الا انهم هم الصفحه ولكن لا يعلم امام جزري وای شاذ قرات کې نشتا سګي شاذ قرات هغه ته وای چې باغی تلاوت هم کول صحیح نه او تی په متواتر قرات کې کې نو الله المستعان الله المستعان معنا دار چې الله دې سره پوښي نه معنا نه چې بس الله نه مدد وغوښتل شوی دې سره نه چې تاسو سره هم څه پوښي چې قران پورې خندا کې مولیان کوئی سم درسونو کې سم ویل کی ها ودا چې کله درس کوي دا غي نه مخ کې قاری القراء سے تلاوت کوي هغه بیا څنګه وایي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ما بمؤمنين اورګه ها اور له بغورځيږي ها مال پیسې نه راکې عوام غریبانان طرف سری اينه به تاسو کی ته جهنم سره عوام ولا جوړ شوی مولا له جنت جوړ مولا داسې قران وای چې د جنت قران وای چې د مولا نه د دې تاسو نه شو چې ستا په مخ کې غلط قران ویل کې د تاول رد نه کولو نو بیا دې چا نه دې اس قسمه بد عمل تاسو باندې کی چې د قران تاسو نه کیږي ها نو دوه برسه تاسو په خبره باندې پوهیږئ کنه پوهیږئ کم کس چې غلط قران وای او عالم ورته چې هم ویل نه چې عالم به نه پوي د شدا غلط او عالم له خپل ته لګي چې غلط دی حق نه کوي کم کس چې غلط قران وای او عالم په چپ ته یا د درس کوي او وی پرې چې غلط وای خو زما زمانہ سوشي زما خلاصې لګي خلک واوري خدای دې کې چې قران الفاظ د زوک سمون وي خو دا به تور ته لګي دې صورت کې سمرا دا صورت سوی زی ده ها صورت په لښتو کړه ورزي نه الفاظ ویلې نشي دا لوی جرم دی یا خو تلاوت مکوه اوه بس قران صرف معنا ده او تلاوت نه معنا بیا یې چې کې سم به کې غلط قران بنوي یا به بدی دلیل پیش کړي چې دا دې کم غلط قران وي دا جایز ده نو چې ناروا په جمعات کې کیږي هغه درس کې بس برکت دي حرام کار کیږي سوچ ناروا کار کیږي وای کنه که صحیح کار دی ته چې کلی لا کور جوړه او خخت راوړي او ټرک او زرو لګم هغه ته دریم چت نه کتر وروله اخل کور ته مزدوران نیولی او بوجو کې چې کتر چې خخت ماتې نشي خخت څه شي خو په یوې خخت ماتې دوه باندې مالک د کور څه کیږي تا وای خخت غلط دروي ته خخت ماته نه به ماته نه الله کتاب د سمره مات را مات دورو بوغخ د حساب د ضرب دنیا کې کی او دا الله را نازل شوی کتاب چې صحیح را نازل کړ ته غلط وي زوام کدا ترجمه سو کو نه کی صرف الفاظ وای دام ډیر دی خو چې صحیح وای نو بس کې بس پیدا شي اې تا پنځه ګنټې درس وکړو چا ونه ژړل نه یې په چا اثر وکړو بلکې الټه دې خلک د دین نه سکل متنفر کل او قاری درې آیات وې خلکو وجړل ستا درس خوشو کړه قاری تلاوت خوشو قاری تلاوت ډېر بهتر شو هغه تصویری تلاوت اتا سي چغي واله وای نشوي اصل مقصد د قران د نازلېدو څه شی دی چې خلکو په دې ځلونو کې لاري وشي د الله طرف ته حال پازو د قران کې لوی اجازه ورته څوک وای نه کته اوس په درس کې مثلا 3 غنټه درس کولې او 3 غنټې دې سره ورکولې تلاوت لور کولې دا سمره به تر وخت خلک به قران د الفاظو نم خبرې دل دا کتاب زمون کتاب دی مونږ په خپکیږو لکه څنګه مې در درخواستو مونږ په دې خپکیږو چې څوک غلط زړه مو چوي چې څوک به نه خپکی نو هغه د خپل ایمان څوکي نظر ثاني دی په خپل ایمان تاسو زړه له درد نه رسې چې زړه غلط قران وای یو ځکه مونږ یو پروګرام تلاوتون لته نو یو ناتوانو هغه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو ما سره خوا کې یو قاری صاحب ناستو دی مردان علاقې وای الله دې تباہ او برباد اما امين امين استاد الله دا کتاب تاسو وې تعوذ بالله نشي ویلې ته قربان شم د پیغمبر نه حکم کتاب چې بنازل شوی نشي ویلې ها په خبر باندې رسیدای کنه نو بس زړه د مخیری وزي کنه هزار وزي کار موږ له مخ کډر خراب دي ګډ وډ کنه درس کې مت نشته درس کې قران نه کپوره شي کچرته دی د الله کتاب صحیح لوستنو معنا به هم سم کوله او ما او تا پس به خبره نه کوله خو غلط قران وای نو بیا وې دینه مراد هغه او عمل چې پرون کنځلې کړې ها ان الذين امنوا پرون چې ما په خبره کوي دغه حاجی ابن مسعود رضی الله عنه وای لا الله د پیغمبر نه نقل کړي دا حدیث دا څه دی امام طبرانی په معجم الکبیر کې ذکر کړي وای یو سره او د ابن مسعود رضی الله عنه مخ ته قران لوستو ناغوی انما الصدقات للفقراء والمساکین ها ابن مسعود رضی الله عنه ما د الله د پیغمبر نه داسې نه دی اوریدل وی تا ته څنګه اوریدل وی ما ته مت سره اوریدل للفقراء والمساکین دا مده متصل واجب دی دام په دې کې نسته چې په دې مد کې قصر نشته ګوره مد یو نکو نو چې وګورې نو بعضې وایي دا وړه غلطي ده وړه غلطي مرته معاف نه کوي د هر شي د پاره قواعد شته په دنیا کې داسې علم نشته چې د هغې قاعده نشته په نحوی کتابونه لیکل شوی په صرف کتابونه لیکل شوی د فقه په قواعد کتابونه لیکل شوی که یو سړی ډریوري د غي د هغه قواعد دي ها که یو سړی ګلکاری کوي د هغه قواعد دي که یو سړی زمیدار کوي د هغه قواعد دي یو قران دی چې د هغه غټه قاعده ده چې بس دنیا نه وي ها دنیا نه دی یو ځل قران یې بس تا ختم کو نه دین ته نه زستا جوړ بیا د قران قاعده مایده نشته به جسد وي هر سړی مولا دې پټ کې و بزان له 50 کسان مخې لکې نه هغه سبقونه خه په جمعاتونو کې وواجب ان جاء قبل همزه متصلا اتصال نه مراد څه شی دی اتصالی اصلی نه بلکې کتابي او رسمي په کتابت کې به یو بل سره یو ځای نو کله به دا اتصال حقیقتا وی کله به حکمن وی هغه مې درته قاعده کې ذکر کړی بیا دا د ماده منفصل خبره ده حاجی دا متصلن کې زله ګډوډ شو متصلن مطلب دا دی اتصال اصلي اتصال بسې نه کتابي او رسمي لکه ها اولا یو ګوره کته تاسو کوئی ها اولا خو ها او ها حمزه یو ذکر کړي شي قران کې وګور یو ځای لیکل شي نو راشه دا مده متصل دی نه دا اتصال دی خو اصلي نه دی بلکې کتابي او رسمي کتابت کې یو ځای لیکل شوی حکم کې جدا دي ها ځان ته کلمه ده او اولای ځان ته کلمه ده نو لیکل شوی یو ځای دی خو اتصالي کتابي او رسمي شته خو اتصالي اصلي نشته نو دی وجنه هاولای زموږ سوایو مد منفصل وایو مد متصل ورته وایو مثالونه مې په قاعده کې ذکر کړی چې تورس بیا به وایو وجائز بل مد جائز دی دې مد جائز ته جائز ولي وای لاختلاف القراء فيه د قاریانو په کې اختلاف دی ابن کثیر سوسی په کې قصر کوي قالون دوری دی په کې قصرم کوي مدم کوي او باقی په کې مد کوي والذین یؤمنون بما دین زیات مد نشته دریم د دې د چې مد جایز وای لجواز زوال سببه فیجوز قدر حين اذا جایز ورته ځکه وای جایز د چې دا سبب ختم شي خو دې جدا ده کنه سبب نو چې سبب ته ونه نو بس قصر ده هغه څه کړی دا دا خبره دا لا يصح عند ارباب المبنى واصحاب المعنى د دې فن د علماو په نسبت باندې دا خبره صحیح نه ده هغه چې کوم کړی دا او بیا هغه ذکر کړی وای وما نقله ابو علي الاهوازي عن الحلواني والهاشمي عن ابن كثير في جميع ما كان من كلمتين تجويز البتر وهو عصب الالف والواو والياء فقد قال ابو هذا مكروه قبيح چاچه دا ویلي چې پدې کې دا حرف مد حذف کولم سيدي نو دا بالکل قبیح خبره ده او دا لحن ده لا يجوز بوجه او قرات بده ډو صحیح نه ده چې تاسو مثلا والذین یؤمنون بما انزل الیک نو والذین یؤمنون بما انزل کې حرف مد ذکر والذین یؤمنون بما انزل حرف مد مکمل حذف دا, دا چې چا دا ویلي دی خبره بالکل صحیح نه ده ها کچرته مراد د دین څه شي شي ولعلهم ارادوا حذف الزياده لحرف المد کې دې شي د دې اراده څه شي چې دا زیادت ته حذف کا زیادت پکې مکوا نو بیا بل اسنا سوجه دې لپاره جوړ چې خدا خبر چې اړو مت حذف کا دا خبره نه دا بالکل غلط حاجی جائز تدی د مد البس پم وای با سین او طا او مد الفصل ورته وای او مد حرف لحرف ورته وای الجواهر المضیه د دی وضاحت کړی دی دا مد منفصل جائز بیا په دوه قسمه ده منفصل حقيقي منفصل حکمی دا غي وضاحت برته قاعده کې کوم د وقف د وجه مد رالو کله دا د ادغام د وجه مرضی خو ستا په روایت کې نشته ها لکه نقول له ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نورم د مد متعلق څه خبرې دي اب درته بیا وکم دا دومره اختصار نه کار واغوستو چې زه په پته نه پوهه ځکه په کې ګډ وډه کېدم مد داسې پاسانه ته ویل شي د مد بحث چې ته یو وخت کې وې شکر وباسه په قاعده کې صحیح ده کنه دا دومره